سورة المائدة شپگم سپارہ اکاون النمبر آيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والو منی سے تاسو یهود او نصارا اولیاء په دوستۍ باندې اولیاء جمع د ولی ده او ولی دوست ته وایي قریب ته وایي مددگار ته وایي یهود او نصارا بلکې تمام کفار د مسلمان د دوی سره دوستانه تعلقات قائمول مناسب نه دي د زړه مینه محبت رازدارانه تعلق ساتل دا جایز نه دي ظاهري جی جان جایز دی مسلمان که د دوی سره په صلح کې خپله فایده ګڼي نو صلح دې ورسره وکړي که دغه خلک د صلح پیغام مسلمان ته ورکوي او مسلمان ته پکې نقصان نه ښکاري نو صلح دې ورسره وکړي الا ان تتقوا منهم تقاه نو دا به ظاهري دوستي وي د زړه دوستي به د مسلمان د کافر سره نه وي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو یهود و نصارا دې کې مذهبي فرقه بندي ده دې کې خپل اندروني بغض او دشمني ده خو د دې باوجود یو بل سره دوستانه تعلقات لري یهودی د یهودی دوست جوړېدی شي نصرانی د نصرانی دوست جوړېدی شي د مسلمانانو په مقابله کې دا ټول کافران د یو بل دوستان او تعاون کوونکي جوړېدی شي لکه چې الکفر ملت واحده مسلمانانو کې څوک داسې وي چې هغه یهودو نصارو سره دوستي کوي نو دغه بنده هم د دغه کافرو سره یا د یهودو نصارو سره ملګری شو هم د هغوی نه دی عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د ده د یهودو سره دوستانه تعلقات د ده به دا ګمانو چې مسلمانانو باندې سختی تکلیف راشي دوی ته شکست ملو شي د پیغمبر علیه السلام ډله کمزوري شي نو د یهودو سره چې زما کومه دوستانه تعلقات دي دا به مې په کار راشي نو د آیاتونو کې دې خبرې ته هم اشاره ده چې د یهودو سره د منافقانو کم دوستانه تعلقات او موالات دي د هغې منشا دقه ده چې یهود د مسلمانانو مقابل دي د مذهب اسلام بدترین دشمنان دي نو ښکاره خبره چې کوم بنده د یهودو نصاراو یا د کافرو د جماعت سره په دې نیت ملګری شي نو دا د اسلام دشمن دی د ده په کفر کې هیڅ شک شبه نشته دی منافقینو کې بعضې خلک داسې چې جنگ احد کې د جنگ نقشه بدله ولیدله اول کې د مسلمانانو فتح وه او بیا مسلمانان شکست طرف ته روان شو نو دقه وخت کې دوی ویل فلانی یهودي سره فلانی یهودي سره فلانی عیسائی سره دوستانه تعلقات جوړول غواړي او که موقع راغلله نو د دغه یهودي یا د عیسائی مذهب هم اختیار کړو نو الله فرمایي ومن یتولهم منکم هغه څوک چې له تاسو نه د دغه کافرو سره دوستانه تعلق جوړ کړي فانه منهم دقه کس د دغه کافرو د ډلې نه شو نو که په دې نیت ورسره څوک یو ځای کېږي هم او که هسې د یهودو نصاراو سره اشنۍ او تعلق ساتي ګډون ورسره کوي نو انجام یې خطرناک معلومیږي وی به مسلمان او د دغه خلکو سره چې محبت کوي نو په حدیث مبارک کې راغلي المرء مع من احب سړی به قیامت کې هغه چا سره چې چا سره محبت وي نو چې څوک د یهودو نصارو سره محبت ساتي قیامت کې به د هغوی ډله کې پاسي ومن يتولهم منكم هغه څوک چې دوستي وکړي د دوی سره منکم له تاسو نه د کافرو سره دوستي وکړي له تاسو نه مسلمانانو نه فانه منهم پس بې شک دا بنده منهم د دغه کافرو د ډلې نه به شي ځکه دا خلک د مسلمانانو د ختمولو کوشش کوي او په دې انتظار کې چې کله به مسلمان ختم شي نو دا داسې بدبخته معاند ضدي دوکباز قوم باره کې دا امید نشي کېدی چې دې به راهراست راشي چې د کومو خلکو په زړو کې شک و نفاق و د الله په وعدو باندې اعتماد نه و د اسلام په حقانیت باندې یقین نه و په منډه منډه د کافرو خواته ورځي هغوی سره پناه اخلي او د دې په ذهن کې کومه کمزورې خبره ده چې دا کافر به غالبي نو دوی به زمونږ سره تعاون او امداد کوي او مسلمان به کمزوري وي وی په موږ به ګردش د زمانې راشي نخشه ان تصیبنا دائره بعض فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام او د مخلص مسلمانانو په مخ کې هغه خلک چې د یهودو سره به دوستانه تعلقات ساتل هغوی به عذر دا پیش کو چې ګردش د زمانې کراشي نو دا یهودیان به زمونږ په کار راشي څنګه په کار به راشي که موږ غریبانان شو د پیسو هم ضرورت شي نو دا یهودیان خو پیسې ورسره ډېرې وي نو موږ له به قرض پیسې راکوي زمونږ به پې کار روان شي اکثر یهودیان سودخوارو په سود به خلکو له پیسې ورکوي نو موږ به د دوی نه قرض واخلو او که څه مصیبت را باندې راشي نو د دوی دا اشنایي د دوی دا دوستانه تعلقات به زمونږ په کار راشي په ظاهره بیا دا وي چې که غریبانان شي کمزور شي دوی به قرض پیسې راکوي او په زړه کې یې دا و چې که دا مسلمانان ختم شي دوی تباه و برباد شي نو موږ به له یهودو سره په زړه اشنای کې ورمخکې شو زمونږ او ستاسو خو زړه اشنایي ده الله مخکې خبر ورکوي یو وخت قریب را روان دی چې الله به خپل پیغمبر ته فیصله کن فتوحات ورکی غلبه به ورکی پیغمبر علیه السلام به فاتحانه انداز کې مکې مکرمې ته داخل شي او مکه مکرمه د تمام عربو مرکز دی چې پیغمبر علیه السلام فاتحانه انداز کې داخل شي نو بیا خو به اختیارات د پیغمبر علیه السلام وي دا د یهودو نصاراو هغه لویي هغه به ختم شي چې د چا په ذهن کې ده چې یهود لوی خلک دي نو د هغې هغه لوی تکبر به لاړ شي ختم شي نو دقه ځای کې د یهودو د منافقانو هغه باطل توقعات د هغې خاتمه وشوله مسلمانان غالب شو د کافرو له منافقانو له د ذلت او د رسوایۍ او د اخروي عذاب نه غیر بل څه شی میلو نه شو بیا دغه وخت کې افسوس به کوي لاسونه به مروړي خو هېڅ فایده به نه ورکوي فعسى الله ان ياتي بالفتح پس قریب ده چې الله پاک فتح راولي او امر من عنده یا بل حکم د خپل جانب نه راولیږي فیصبحو علی ما اثر پس او بګرځېږي دي علی ما په هغه څه اثرو چې د منافقانو پټ کړي دي فی انفسهم په خپلو زړونو کې نادمین ښپېمان دا کومې خبرې چې کوي په دې به ښپېمان شي ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ويقول الذين آمنوا هو عيب اغا خلق چی مومنان دی هؤلاء الذين آیا دا هغه خلق دي دا منافقان اقسموا بالله چې قسمونه خوړل په الله جهد ايمانهم فکلکو مضبوط قسمونو خوړلو سره انهم لمعکم چې بېشک دوی له تاسو سره دي دا هغه منافقان دي چې قسم به وخوړه چې پیغمبر علیه السلام بس پتا عاشق یم او چې تا نه وینم نو وخت را باندې نه تېرېږي او مسلمانان مې رونه دي او د دوی خیر غواړم دا هغه خلک دي چې اوس د کافرو ملګري دي دروغجن دي ويقول الذين آمنوا واي هغه خلک چې مؤمنان دي اهؤلاء الذين آیا دا هغه خلک دي دا منافقان یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینه هغه څوک چې مرتد شو له تاسو نه عن دینه د خپل دین نه واپس شو فسوف یأتی الله بقوم پس زر دې چې الله برا ولی او بل قوم سختی کوونکي دي د کافرانو سره یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکی د الله په لار کې ولا یخافون لومة لائم او نه یریږي د ملامتیا د ملامت کرنا دا آیاتونه آینده د یو واقعې طرف ته پیشنګوی ده که څه خلک کافر شي نو پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي پروا یې مه کوه که دوی کافر شي د دې نه به ښکلي خلک الله پیدا شي هغوی به د الله عاشقاني الله سره به محبت کوي الله به د هغوی سره محبت کوي او دا خلک اشداء علی الكفار او رحماء بینهم په کافرو به سخت وي خپلو کې به نرمي کوونکي وي او د الله د دین په باره کې لا یخافونه لومة لائم د ملامتګر د ملامتیا نه به یریږي نه یو تحریک چې څوک چلی نو په هغې کې دوه خبرې داسې وي چې رکاوټ جوړوي د تحریک مخې ته رکاوټ پېښېږي کمې دوه خبرې وي یو مخالف خلک د هغوی زور او طاقت دا رکاوټ جوړېږي او دویم د خپلو ملګرو له طرف نه ملامتیا چې دا کار دې ولې کو دا به دې نه کو دا به دې کړی وي نو د تحریک چلولو والا چې کومه اراده یې هغه کې سستی راشي نو دا خپل خلق مؤمنان دی به د چا د زوره تباویږي نه او د چا ملامتګر په ملامتیا به خپل تحریک پرېږدي نه نو د پیغمبر علیه السلام وخت کې نه وه او آینده زمانه کې یو فتنه راتلونکې وه دا د هغې پېشنګویي وه او د دغې فتنې جراثیم د پیغمبر علیه السلام د نبوت اخیری زمانه کې جراثیم شروع شوي او چې څنګه پیغمبر علیه السلام وفات شو نو د دغه فتنې جراثیم هغې د طوفان شکل اختیار کړ او د کومو خلکو چې الله صفت کړی دی چې د چا نه دباویږي نه او د چا ملامتګر ملامتیا نه خپل تحریک نه پرېږدي نو د هغې ډلې بشارت هم ښکاره شو په هغې کې اول ایک نمبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د دغې فتنې مخنیوی یې کړی دی د پیغمبر علیه السلام وخت کې مسلمة الکذاب یو دروغجن سړی و هغه د نبوت اعلان کړی او بیا یې ویل وی زه د پیغمبر علیه السلام سره په نبوت کې شریک یم زه هغه دواړه پیغمبران او تر دې جرأت یې کړی دی چې پیغمبر علیه السلام له خپل قاصدان راګرځي رالیږلي پیغام یې را لېږلو چې زما او ستا به جوړه وي دواړه به پیغمبران یو زه تا سره شریک یم نو مسلمه په خپل دعوه کې دروغجن و نو پیغمبر علیه السلام د مسلمة الکذاب سره د جهاد موقع نه ده راغلی تر دې چې پیغمبر علیه السلام وفات شو نو د سره بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جهاد کړی دغه شانته اسود عنسی د یمن د علاقې او سړیو هغه هم د نبوت اعلان کړو پیغمبر علیه السلام د ده خلاف د یمن حاکم ته حکم ورکړ وې د سر جهاد وکړه نو په کومه شپه باندې چې اسود عرشي قتل کړی شو نو په سباله باندې پیغمبر علیه السلام وفات شو پیغمبر علیه السلام وفات نه رسو د ربیع الاول په آخر کې صحابه کرامو ته دا خبر را ورسېده دریم نمبر بنو اسد قبیله کې د هغوی سردارو صلیحه ابن خویرد هغه هم د نبوت اعلان کړو نو دا د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د نبوت اعلانونه شوي او بله یوه ښځه وه هغې هم د نبوت اعلان کړو وې زه پیغمبره یم نو دا خلک د پیغمبر علیه السلام مرض الوفات په وخت کې مرتد شوي خو چې د پیغمبر علیه السلام د وفات خبرې واورېده نو دې فتنې د ارتداد یو طوفاني شکل اختیار کړ د عربو اوه قبیلې مختلفو ځایونو کې د اسلام د حکومت نه مخې واړو دقه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته د زکات ورکول نه دی خلکو انکار وکړ پیغمبر علیه السلام وفات شو د زکات حکم ختم شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته لویه فتنه مخې ته راغلې وه اوس د دغې فتنو سرکوبي او مخنیوی ډېر په بهادرۍ باندې کړی دی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د پیغمبر علیه السلام وفات نه وروستو چې کومه صدمه زما په والد صاحب باندې راغلې ده او دې ورته لکه د غر مضبوط ولاړو که چېرې غر باندې دا صدمه راغلې وي غر به زره زره شوی و خو ابوبکر صدیق د غر نه مضبوط ولاړ دغه اعلی مقام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته الله ورکړی د دې بغاوتونو مقابله یې وکړله اگر چې بعض صحابه کرامو د نرمۍ کولو مشورې ورکولې چې نرمي به وکړو دې وخت کې جهاد نه کوو خو ابوبکر صدیق پاڅېدو او ښکلې خطبه وویله د جهاد د پاره خلق تیار کړل او خپل مضبوطه اراده وښوله وی کم خلق چې مسلمانان شوي دي احکام د شریعت ورته را رسېدلي دي او دوی انکار کوي نو زما فرض داري چې د هغې خلاف جهاد وکړم که زما مقابله ته تمام انسانان او پیران د دنیا ونې کاڼي راجمع شي او ما سره هېڅ څوک هم یو ځای نو تنې تنها زه په خپل سر د دې ټولو سره جهاد کوم دی وفرمایل او په اس باندې سور شو روان شو دغه وخت صحابه کرام ټول مخې ته راغلل ابو بکر صدیق یې راوست په خپل ځای کېنو او مختلف محاذونو باندې مختلف حضرات هغوی روان شو د جنګ نقشې یې تیارې کړلې نو د دې آیات ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د هغه مرګري د مصداق دی چې دوی میدان ته ووتل او د چا ملامتګر ملامتي یې ونه منله او د جهاد په میدان کې ورغلل نو دا خلک څنګه دي دوی د الله سره محبت کوي الله د دوی سره محبت کوي او خپلو کې مؤمنانو سره نرم د کافرو مقابله کې سخت دا د الله ډله ده او الله د دوی د کامیابۍ اعلان کړی دی فإن حزب الله هم الغالبون هم دوی به غالب وي يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو من يرتد منكم عن دينه أغسوك سوک مرتد شل تاسو ندخپل فصوف يعطي الله بقوم فزردك الله برا وليوب القوم يحبهم أغوي محبت كي الله دا أغوي سر ويحبونه او أغوي محبت كي دا الله سر أذلة على المؤمنين أذلة نرميك ونكي أذلة على المؤمنين مؤمنا نصر نرميك ونكي أعزة على الكافرين زبردستی کون لي انما ولیکم الله بشک تاسو مرګره او دوست الله دی ورسوله او د الله رسول دی دې ټول خلکو سره چې من تعلقات ختم کړو بیا به لین دین به د چا سره کوو بعضې خلکو دا وویل